موږ باید د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه درس واخلو او د هغه څخه یې زده کړو چې کله دې حق وپېژندی او حق در معلوم سو نو ته باید د حق د پاره ژوند وکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د اسلام په باره کې دغه څو کلمې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه واورېدې یوازې دا نه چې مسلمان شو، بلکې فوراً یې په دعوت هم شروع وکړه او نور خلک یې هم و اسلام ته دعوتول. د هغو کسانو د جملې څخه چې د اسلام په شروع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه مسلمانان شوي دي، عثمان بن عفان، طلحه ابن عبیدالله، زبیر ابن العوام، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیده عامر ابن الجراح، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي. دغه شپږ نفره اصحاب کرام چې د عشره مبشره څخه دي، د اسلام په شروع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت اسلام ته داخل شوي دي. عشره مبشره هغه لس نفره اصحاب کرام دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د صدق او قوي ایمان په سبب پر دې دنیا د جنت زیری ورکړی دی او موږ مسلمانان پر دې ایمان لرو چې دغه لس نفره خامخا جنت ته داخليږي خو د دغو لسو نفرو د جملې څخه شپږ نفره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه په ایمان او اسلام مشرف شوي دي او دا هغه وخت وو چې په خپله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلامه څخه بې له لږو شیانو نور څه نه وه زده کړي اوس نو زموږ حال ته وګوره نن ورځ موږ هر یو د اسلام په باره کې څونه ډېر معلومات لرو او د اسلام د پاره مو هیڅ نه دي کړي نو زموږ او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منځ کې ډېر فرق دی او هغه فرق دا دی چې ده حق وپېژندی نو یې د حق دپاره ژوند کاوه خو موږ حق پېژندلی دی مګر د حق دپاره مو هیڅ نه دي کړي دا څونه لویه خطا ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حق وپېژندی نو یې د حق دپاره کار وکړي او د شپږو هغو نفرو د اسلام سبب وګرځېدی چې د جنت زېری پر شوی دی، نو د ټولو هغو کسانو چې د ده په واسطه مسلمانان شوي دي ټول ښه عملونه، که عبادت دی، که جهاد، که صدقې دي او که خیراتونه دي، که دعوت الی الله دی، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نېکیو په ترازو کې زیاتېږي. تاسو ته معلومه ده چې ابو عبیده عامر ابن الجراح د شام فاتح دی او سعد ابن ابي وقاص د عراق فاتح او هغه څوک دی چې د فارس امپراتوري ورختمه کړه همدارنګه نور ډیر کسان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په واسطه اسلام ته داخل شوي دي د هغو د جملې څخه ارقم ابن الارقم او عثمان ابن مضعون رضی الله تعالی عنهما دي، دا څونه لوړه درجه او عظیم مقام دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام ثمره یوازې دعوت و اسلام ته نه دی، بلکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل مال سره د مسلمان مریانو په آزادولو کې پوره حصه اخیستې ده. هغه مسلمان مریان یا مینځې چې مالک یا بادار به یې کافر و او دوی ته به یې د دوی د ایمان په سبب وهل او ټکول ورکول، ده رضی الله تعالی عنه به هغه مریان رانیول او آزاد به یې کړل. د دغه کار په شروع کې یې اووه نفره مریان یا مندیانې رانیولي او آزاد کړي دي چې د هغې جملې څخه یو هم حضرت بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه دی هغه چې امیه ابن خلف یې مالک او بادار و او عذاب به یې ورکاوه. یوه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لار تېرېدی او ویې لیده چې امیه و بلال رضی الله تعالی عنه ته وهل او عذابونه ورکوي، نو یې امیه ته وویل، آیا پر دغه مسکین رحم نه کوې؟ امیه ورته وویل، ته رحم پر وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، هو، په څو دی؟ امیه ویل، د سرو زرو په نه اوقیه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل زما سو امیه ابن خلف وویل واخله او د دې د پاره چې د بلال رضی الله تعالی عنہ قدر کم او لشکي وې خندل او ویل یا ابا بکر ته په هیجه کتا ویلی وای چې د اوقې تر څلرمې حصے په زیاته نه غواړم ما درکاوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، په والله که تا سل اوقیه راڅخه غوښتي وای ما به درڅخه رانیولی وای. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د امیه ابن خلف څخه بلال رضی الله تعالی عنه رانیوی او ازاد یې کړ. زنيره، ام عبس، النهديه او ددې لور د بن عمرو بن مؤمل مينځه او نور داسې ډېر مسلمانان شته چې د کفارو سره به مريان وه ده رضی الله تعالی عنه به رانيول او ازاد به يې کړل چيرې چې به يوه مز... چيرې چې به يوه مظلومه مينځه يا يو ضعيف او مظلوم ريی وو ده رضی الله تعالی عنه به رانيوی او ازاد به يې کړی تر داسې اندازې چې د مکې مکرمې په مشرکانو کې داسې آوازه نشر او خپره شوه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مریانو په آزادولو کې بې اندازې مال مصرفوي نو که به د یو چا سره مالي مشکلات پیدا شوه یا به یې د ډیرو پیسو طمع شوه نو به یې پر خپل مسلمان مریي د دې دپاره عذاب سخت او ډیر کړي. چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ځینې رانیسي او ده رضی الله تعالی عنه هم د دغو مریانو په رانیولو کې هیڅ ځنډ او تاخیر نه کاوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په عصر او زمانه کې د رحم او مهربان زړه خاوند وو د د په ټول تاریخ کې نه دي ذکر شوی چې د رضی الله تعالی عنه دي د چا سره جنگ کړی وي يا دې يې يو چا ته ښکنځل کړي وي، يا دې يې څوک په سپکه سره ياد کړی وي، يا دې يې د همت او مړانې په ځای کې ځان ژغورلی وي، يا دې يې په خپل مال او جاه سره بخل کړی وي. کوم وخت چې مسلمان شو، هغه د فطرت و و صداقت ته يې د دين صداقت هم ورزيات شو، نو ځکه صديق ځنې جوړ شو. یو ورځ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار د ملامتیا پر قسم ورته ویل زویه ته دغه ضعیف مریان رانیسې او آزادوي یې خو د دوی پر ځای قوي کسان رانیسه چې کومک دی وکړي زوی یې په جواب کې ورته ویل پلاره زه دغه کار د الله جل جلاله د رضا لپاره کوم نه د ځان لپاره او هلته مشرکانو داسې آوازې هم اچولې چې یو وخت بلال د ابوبکر سره یوه نیکي او احسان کړی وو نو ده ددې دپاره رانیوی او آزاد یې کړ چې د هغه احسان بدله یې ورکړې وي. خو د الله جل جلاله له طرفه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کي د سورة اللیل دغه آیاتونه نازل سوه چي رب عزوجل فرمايي، الذي یؤتي ماله یتزکا، یعني هغه څوک چي خپل مال د دې د پاره ورکوي او مصرفوي چي پاک سي، وما لأحد عنده من نعمة تجزی، دغه دده ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب عز وجل د رضا لپاره وي، ولسوف يرضی، او ډېر ژر ده چې خامخا به دی د الله جل جلاله له طرفه راضي شي. یوازې دغه آیاتونه نه بلکې د اللیل ټول سورت د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې نازل شوی دی. دا چې ده دغه ضعیفه مینځې او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا لپاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودی او خپل مال یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره مصرفاوه نو الله جل جلاله فرمايي، ډېر ژر به دی د الله جل جلاله له طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقاء راضي شي. خو د آياتو مضمون عام دی. که نن ورځ هم يو څوک بې له خپل شخصي مقصده د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل مال د خير په کارو کې مصرفوي، هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه نفر په جنت سره راضي کوي. ولسوف یرضی د دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی یې خاص د الله جل جلاله د رضا لپاره کوي او د هغه تر شا یې خپله فایده نه وي سنجولې الله جل جلاله به یې په آخرت کې راضي کړي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اوصافو څخه یو دا و چې د الله جل جلاله پر وعده یې ایمان درلودی کوم وخت چې فارسیانو چې مجوسیان و ورومیانو ته چې مسیحیان و په خپل منځني جنگو کې سخته او شدیده ماته او شکست ورکړه د مکې مکرمې مشرکان په دې سبب چې دوی او فارسیان په دین کې سره نږدې وه ډېر خوشاله شوه. په دغه وخت کې د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې په سورة الروم کې فرمايي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم. و عربو ته په نژدې مځکه کې یا په کښته مځکه کې روم مغلوب شو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر پارسیانو غالب شي. حکم او امر د مخه تر هغه چې فارس پر روم کامیاب شي او وروسته تر هغه چې روم پر پارس کامیاب شي خاص الله لره دی او دغه دروميانو د کاميابۍ په ورځ به مؤمنان د الله جل جلاله په نصرت خوشحاله شي. الله جل جلاله د هغه چا سره مرسته او کومک کوي چې اراده يې وفرمايي او همدغه الله جل جلاله ښه غالب او قوي دی او هم ډېر رحم کوونکی دی. دا د آياتو د لفظ ترجمه وه. مګر د مبارکو آیاتو د ترجمې د پوره پوهېدلو دپاره به اول هغه قصه درته بیان کړم کوم چې دغه آیاتونه د هغې په باره کې نازل سوي دي نو بیا د آیاتو په ترجمه په ډېر آساني سره پوهېدلای سو په دغو آیاتو کې قرآن عظیم الشان یوه عجبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه، د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لویې پاچهۍ چې فارس او روم وې، د ډېرو کلو څخه په خپل منځ کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. په پخوا کې به هم اهل مکې یا مشرکانو ته د فارس او روم د جنګو خبرونه رسېدل، خو د نبوت او د اسلام د دعوت په وخت کې دغه د جنګو خبرو د اهل مکې په زړو کې یو بل شکل او خاصه علاقه پیدا کړې وه. د فارس آتش پرستانو د دین د نږدېوالي په سبب د مکې مکرمې بت پرستان د ځان ډله بلل او بالمقابل د روم نصاراو بیا مسلمانان خپل بلل. ځکه چې دواړه اهل کتاب وه او د دواړو دين آسماني دين وو نو کوم وخت چې به د فارسيانو د غالب کېدلو خبر راورسېد د مکې مکرمې مشرکانو به خوشحالي کول او ويل به يې موږ به هم دغه رنګه پر تاسې غالب شو مسلمانان به هم په دغو خبرو او واقعو زهيرېدل او ويل به يې نصارا چې اهل کتاب دي ولې د آتش پرستو مجوسیانو په مقابل کې شکست خوري چې موږ ته دغه مشرکات چې موږ ته دغه مشرکان پیغورونه راکوي خو په شپږ سوه څوارلس عیسوي کال کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت پنځه کاله تیر شوي وه فارسیانو و رومیانو ته ډیره سخته ماته ورکړه او د روم د قیصر څخه ډیر ځایونه ونیول حتی په خپله هرقل یا قیصر هم په قسطنطینیه کې چې اوس استنبول ورته ویل کېږي محاصره او قلابند شو. د رومیانو پایتخت تر خطر لاندې شو. ډېر لوی لوی اسقفان یا ووژل شوه یا بندي ونیول شول. د بیت المقدس څخه د نصاراوو ډېر لوی او مقدس صلیب د ایراني فاتحانو لاس ته ورغلی. د روم د قیصر عزت او اقتدار بالکل ختم او د منځه ولاړ. په ظاهره خو داسې هیڅ دلیل او علامه نه وه موجود چې رومیان دې بیا دونه قوت او طاقت پیدا کړي چې د فارسیانو په مقابل کې دې سر راپورته کړي. نو د دغو حالاتو او اخبارو په لیدلو او اوریدلو سره به د مکې مکرمې مشرکان ډیر خوشحاله کیدل. مسلمانانو ته به یې پیغورونه ورکول او زهیرول به یې، په دغه وخت کې قرآن مجید د ظاهري اسبابو څخه مخالف یو داسې اعلان او بیان وکړ چې یوازې دا نه چې د منکرو مشرکانو هیڅ و زړه ته نه لویدی بلکې عقلي دلایلو هم دا نه منل چې داسې دې پیښه شي لکه قرآن مجید چې وایي چې هغه دغه مبارک آیاتونه دي چې موږ مخکې د ترجمې سره تلاوت او بیان کړ. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دغه آیاتو تر اوریدلو ورسته د هغه خپل قوي ایمان او کامل عقیده په سبب چې د الله جل جلاله پر وعده یې درلودل د مشرک قریش په منځ کې ګرځېدی او هغه ته به ویل تاسو مخ خوشاله کیږئ ځکه رومیان به بیرته پر پارسیانو کامیاب شي ابی ابن خلف چې مشرک و او د رومیانو کامیابي یې هیڅ و زړه ته نه لوېدل، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یې وویل، آیا پر دغه دعوه چې ته یې کوې شرط راسره تړې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په څو اوښانو شرط ورسره وتړی. البته په دغه وخت کې د شرط تړل یا شرط ایښوول نه و حرام شوي. امیه ابن خلف پوښتنه ځینې وکړه. چې دغه د روم کامیابي به په څونه موده کې پېښه شي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه درې کاله موده ورسره کښېښول، ځکه په عربي کې د درو څخه نیولې بیا تر نهو پورې بضعه ورته ویل کېږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اول کې د بضعه سنین ترجمه د خپله فکره سره برابر په درو کلو کړې وه، نو یې خود د کفارو سره شرط هم په درو کلو کښېښاوه. مګر بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه سره یې د بضع سنین ترجمه په نهو کلو سره وکړه نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته و امیه ابن خلف ته ورغلی امیه چې ولیدی د لرې ورته ویل لکه چې پښیمانه سوی یې د رضی الله تعالی عنه وویل یا بلکې راغلی یم چې د شرط د اوښانو شمېر او د شرط موده زیاته کړم. نو د اوښانو شمېر یې سل اوښه کړئ او موده یې نهه کاله کړه. نهه کلونه تېرېدل څو د بدر د جنګ په وختو کې لکه څرنګه چې مسلمانان پر مشرکانو کامیابه شوه، دغه رنګه رومیان پر پارسیانو کامیابه شوه. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د شرط سل اوښان د مکې مکرمې د مشرکانو څخه واخیستل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره یې ټول خیرات کړه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اقتصادي حالت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غنی او مالدار سړی وو د غریبانو سره یې کومک کاوه، د مېلمنو یې احترام او عزت کاوه، د ښو او غوره اخلاقو خاوند و. د مخه تر اسلام هم په ښو اخلاقو سره مشهور و او د ده دغه ښه اخلاق د ده تر اسلام وروسته ډېر او په واضح شکل سره ښکاره شوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په وخت کې څلوېښت زره دینار درلودل خو د هجرت په وخت کې یې پنځه زره درهمه درلودل چې هغه خپل نور مال یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانانو په خدمت کې همدارنګه د ضعیف او مظلوم مریانو پرانیولو کې مصرف کړی وو کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خلیفہ وټاکل سو هیڅ شی نه درلودي او کوم وخت چې وپاسو شپږ زره درهمه پور پر باندې وو یعنی خپل ټول مال یې د اسلام د نصرت لپاره مصرف کړی وو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لره دده د اسلام او مسلمانیدلو په سبب دونه ډیر لوی لوی فضیلتونه او لوړوالی سته چې بل چا نه دي حاصل کړي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خاص فضیلت کې ډیر زیات احادیث راغلي دي چې د هغو ټولو د بیانولو لپاره د یوه بل خاص او بیل کتاب لیکنې ته ضرورت سته. خو بیا هم هغه احادیث چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلي دي پر دوه قسمه دي. ځینې یې هغه احادیث دي چې یوازې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلت بیانوي او ځینې هغه احادیث دي چې د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما د دواړو فضیلت پکې بیانېږي. خو زه به دلته د هغو د هغو احادیثو د جملې څخه د اختصار پر ډول ځینې احادیث را نقل کړم. ابو درداء رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وايي، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بکر الا ان يكون نبي. یعنې پر هیڅ داسې چا چې هغه دې تر ابوبکر ښه او افضل وي لمر نه دی راختلی او نه پر لوېدلی دی بې له دې څخه چې هغه څوک دې نبي وي یعنی پس له انبیا علیهم السلام څخه بل داسې څوک نسته چې هغه دې تر ابوبکر ښه او افضل وي سبحان الله دا څونه فضیلت دی دا څونه لوړه درجه ده. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاهدي ده چې پس له انبیا علیهم السلام څخه افضل او بهتر انسان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. که نور هیڅ احادیث د ده رضی الله تعالی عنه په فضیلت کې کې نه موجود خو دغه یو حدیث د ده د فضیلت لپاره کافي او شافي دی. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې فرمایي، اصدق الناس ایمانا ابوبکر صدیق، یعنې د ایمان په لحاظ تر ټولو انسانانو صادق انسان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ما نفعني مال ما ما نفعني مال ابي بکر یعنی هیڅ مال دونه فائدہ نه را رسولې لکه د ابو بکر مال چې را رسولې ده تاسو په هیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مال کې داسې تصرف کاوه لکه په خپل مال کې چې یې کاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اثبت الناس ایمانا ابو بکر الصدیق یعنی په ټولو انسانانو کې د ثابت ایمان خاوند ابو بکر صدیق دی د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ته وکتل او ویې فرمایل هذان سیدا کهول اهل الجنه من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علیه رواه الذهبي والترمذي يعنې دغه دوه ابوبکر او عمر په اولینو او آخرینو کې د جنت د پخو خلکو سرداران دي بې له انبیا او رسولانو څخه او په دغه حال یې مه خبروه یا علي. د دغه حدیث شریف روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راتول دغه دوه یعنی ابو بکر او عمر په اولینو او آخرونو کې د جنت د پخو خلکو سرداران دي بیل انبیا او رسولانو څخه او دوی په دغه حال مخبره و تاسو په هیږي دغه چې د جنت د پخو خلکو ځکه هلته داسې حدیث شریف شته چې د جنت د ځوانانو سرداران حسن او حسین دي مګر په پخو خلکو کې د جنت د پخو خلکو سرداران حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما دي بیا هم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي لو وضع ايمان الامه في كفه ووضع ايمان ابي بکر في كفه لرجح ايمان ابي بکر یعنی که د ټول امت ایمان د ترازو په یو پله کې کښېښول سي او د ابوبکر ایمان د ترازو په بل پله کې کښېښول سي د ابوبکر ایمان به تر دروند سي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا رواه ابن ماجه یعنی که ما په دنیا کې د ځان د پاره داسې دوست اختیارولای چې زړه مې د هغه په محبت ډک وای ما به ابوبکر د دغې دوستۍ د پاره اختیار کړی وای په هغه حدیث شریف کې چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یې روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار رواه الترمذي یعنی ته یا ابا بکر پر حوض کوثر زما ملګری او په غار کې مې ملګری رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و ما سبقكم ابو بكر بكثير صلاه وصيام ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه یعنې ابوبکر په ډېرو لمنځو او په ډېرو روژو تر تاسې نه دی دمخه شوی، مګر په یوه شي سره دمخه شوی دی چې هغه شي د ده په زړه کې قرار یا ځای نیولی دی، هغه څه شي دی؟ صادق ایمان. حضرت علی رغدی الله تعالی عنه د خپل خلافت په وخت کې او په کوفه کې د عامو خلکو په حضور او پر منبر وویل. ښه او بهتر د دغه امت پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ابوبکر دی. ښه او بهتر د دغه امت پس له ابوبکر څخه عمر دی. او که مې خوښه وای چې د دریم نفر نوم هم یاد کړم، یاد کړی به مې وای. رواه ابن ماجه. دغه حدیث د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه په تواتر سره ثابت دی، الله جل جلاله دې هغه کسان خوار او ذلیل کړي چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د محبت دعوه کوي او قول یې نه مني. څرنګه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په فضیلت کې مبارک احادیث ډیر زیات دي، نو د دې لپاره چې بحث مو اوږد نه شي په دغه سره به کفایت وکړو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هجرت کوم وخت چې مسلمانانو مدینه منورې ته هجرت کاوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د هجرت اجازه وغوښتل خو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وویل ته انتظار وکړه یا ابابکر شای الله جل جلاله تعالی رملګری پیدا کی د دغې خبرې په اورېدلو سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا امید شو چې ښايي په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي، نو ځکه یې د هجرت لپاره دوه اوښان رانیول او د هجرت د ورځې لپاره یې هغه ساتل. تر څو چې هغه ورځ راغله چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ده کور ته ورغلی او ویل یا ابابکر! الله جل جلاله د هجرت اجازه راته وکړه. صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، ملګرتیا یا رسول الله! رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، هو ملګری مې یې یا ابابکر! حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي، ما په ټول عمر څوک نه وو لیدلی چې د خوشحالۍ څخه دې ژاړي، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ملګرتیا په سبب د خوشحالۍ څخه ژړل. وروڼو! تاسې پوهېږئ چې دغه سفر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دپاره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ملګرتیا په سبب د مرګ سفر وو. ممکن دی رضی الله تعالی عنه ددغه سفر تر آخره ژوندی ونه رسېږي. مګر بیا هم دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا دونه خوشاله وو چې د خوشالۍ یې ژاړي دا کوم حب او محبت دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټول مال خپل ټوله دارایی د دغه سفر د پاره ورسره واخیستل سره د دې چې د ده کورنۍ په مکه مکرمه کې او د مشرکانو په منځ کې پاته وه، خو د هغو لپاره یې هیڅ شی نه پرېښاوه، هغه یې پر الله جل جلاله وسپارل. دا هغه د حق او حقیقت ملګرتیا ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې و دغې درجې ته ورساوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په ملګرتیا د کوره څخه راووتی، او غار ثور ته ولاړل. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم غواړي چې غار ته ورننوځي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله! ته به تر هغو غار ته نه ننوځې تر څو چې زه دا اطمینان حاصل نه کړم چې په غار کې داسې شی نشته چې تاسو دې آزار درورسوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غار ته ننوتی، په غار کې یې ښه وکتل چې هلته داسې شی نه وي موجود چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ورسوي، خو غار د غره غار دی، هلته یې څو نور کوچني کوچني غارونه ولیدل، نو یې خپل کالي څیرل او هغه کوچني غارونه یې په بندول. پس له دغه ټول احتیاط څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورغلی ویل دي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کالی سری دي د کالو د سریوالي پوښتنه ځنی وکړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل په دغه ټکرانو می دغه غارونه د دې لپاره بند کړه چې د دغه غارو څخه داسې شی راونوځي چې تاسو دې آزار درورسوي خیر څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر ځنګانه سر کښېښاوه او بیده شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هلته یو بل کوچنی غار ولیدی هغه غار ته خپل پښه وروغځول او د غار پر پر پر خوله یې خپله پښه د دې لپاره کښېښول چې له غاره څخه داسې شی راونوځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ور ورسوي. خو په دغه غار کې مار یا لړم و او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پر پښه وواهه. که څه هم د دغه خزندې د وهلو په سبب د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ټول وجود کې شدید درد پیدا شو خو خپله پښه یې په دې سبب و نه ښوروله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ نه شي مګر د درد د شدت څخه یې تر سترګو اوښکې راتوی شوې. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ شو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه یې د ده د اوښکو سبب وپوښت. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، لړم ووهلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې هغه ځای ورمسح کړی او د الله جل جلاله په امر هغه درد ایسته شو یا جوړ شو. وروڼو! ډېرو خلکو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مدح او صفت بیان کړي دي، خو هیچا یې داسې صفت نه دی کړی لکه الله جل جلاله چې ثاني اثنین بللی دی. یا ابابکر! تاته دې دغه جمله یا دغه د ثاني اثنین لقب مبارک وي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ستا پر صحبت او ملګرتیا شاهدی ورکړې ده او الله جل جلاله خپل سکون ستا پر هغه بیقرار زړه نازل کړي چې د اسلام پر دعوت او د دعوت پر چلوونکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بیره کې وو الله جل جلاله د سورة التوبه په 30 نمبر آیات کې فرمایي یعنی که تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مرسته او مدد ونه کړئ په تحقیق الله جل جلاله له ده سره مدد او کومک کړی دی کله چې دی صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه هغو کسانو چې کافران سوي و په داسې حال کې وایست چې دی علیه الصلاة والسلام دوهم د دوو یعنی دی صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه سره ملګري وه کله چی دوی دواړه په غار کی وه کوم وخت چی محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګري ته وویل ته مه خپه کیږه بیشکه چی الله جل جلاله په نصرت او ساتنه زموږ سره دی نو الله جل جلاله خپل تسکین او اطمینان پر صدیق رضی الله تعالی عنه نازل کړ او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تائید او ملاتړ په داسې لشکرو سره وکړي چې تاسو هغه لشکري نه لیدل دا د آیات شریف ترجمه و نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ویل د ابو بکر د شپو څخه یو شپه دا هغه وخت یادوي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف شوی وو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لا تر دغه وخت پورې په اسلام نو مشرف شوی نو په دغه وخت کې وای د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د مشکو بی ولاړېدی او زه زما د پلار تر اوښ ګمراوم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوازې د اسلام د عظماو څخه یو عظیم نه دی بلکې د انسانیت د عظماو څخه یو عظیم دی په هغه الله سره مې د قسم وي چې لا اله الا هو پس له انبیاء علیهم السلام څخه د مځکې پر مخ تر ابوبکر عظیم نسته زما دغه خبره خاصتا و هغو ځوانانو او پیغلانو ته متوجه ده چې دوی د مادونا یا بیلې یاداشتونه وایي يا د هټلر ياداشتونه مطالعه کوي يا د فلمي اکټرانو په ژوند ځان خبروي هغو ته وايم د ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه سيرت وواياست د ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه سره تعلق پيدا کړئ خير رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت پر لار رهیدي خو ابوبکر رغضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر شا رهي وي، څه موده وروسته بیا تر مخ رهي شي، څه وخت وروسته یې بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت وروسته یې بیا چپه طرف ته ځي، یعنې پر یوه او بل طرف یې لکه بورا راګرځي، مګر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رهي دی، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وايي او رهي دی. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هره لحظه یا هر ګړی دېخوا هاخوا ته کیږي نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې یا ابابکر څه درته پېښه ده چې مخ او وروسته کېږې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله! یو وار مې په فکر کې راوګرځي چې کمین به یې درته نیولی وي، یعنې یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه شم. بیا مې په زړه کې راوګرځي چې د شا له طرفه څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا شم. بیا وایم څوک د بغل له طرفه حمله ونه کړي، نو د یوه او بل اړخ ته ځم. ښه متوجه شئ دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه حرص وو د ده علیه الصلاة والسلام د ساتنې په سبب یې پر یوه ځای قرار نه درلودی لکه په تڼ شاوخوا پر راګرځېدی رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا ابابکر زما سره محبت لرې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، هو. بیا یې ورته وویل، یا ابابکر! زما دپاره ځان وژنې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، هو. زما وژل کېده د یوه سړي وژل کېدل دي، خو ستا مرګ د امت مرګ دی او د هغه دین او عقیدې مرګ دی چې تر اوسه نه دي پوره شوي. که زه مړ شم، زه یو سړی یم، او که ته مړ شې ستا سره دغه دین او دغه عقیده چې تر اوسه پوره شوي نه دي مري. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا پس له هغه څخه چې دیارلس کاله یې په مکه مکرمه کې دعوت کړی و، د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته هجرت وکړ چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر درو پنځوس کاله وو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر یو پنځوس کاله وو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه وخت د مسلمانانو آمر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه وټاکل شو چې عمر یې یو شپېته کاله وو. دوه کاله او څو میاشتې خلافت وکړ او بیا د درو شپېته کلنۍ په عمر وفات شو چې دا عینا هغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر دغه عمر د دنیا څخه رحلت کړی دی بلکې دی رضی الله تعالی عنه هم د دوشنبه په ورځ وفات شو چې دا هم هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رحلت ورځ ده چې دا د هغه محبت میوه او ثمره ده چې د رضی الله تعالی عنه په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره درلودي نو الله جل جلاله په وفات کې هم د هغه صلی الله علیه و علیه وسلم سره مشابهت ورنصیب کړي د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت مبعوث کړل شي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې اشنای او خوږ ملګری وو حتی دغه ملګرتیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلته پورې و بلکې تر وفات وروسته هم په هغه مبارکه حجره کې ښخ کړل شو کومه چې هلته د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مبارک قبر موجود دی. الله جل جلاله په قرآن کریم کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ذکر کړی دی. کوم وخت چې دوی دوه د هجرت په وخت کې په غار ثور کې وه او کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و خپل ملګري ته وویل، ته مه خپه کېږه بېشکه چې الله زموږ سره دی، نو الله جل جلاله په خپل کلام کې د صدیق رضی الله تعالی عنه دا تصدیق کړی دی چې دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم صاحب او ملګری دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کفارو د ډیرو آزارو او تکالیفو په سبب مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې حبشه ته هجرت وکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د هجرت په قصد او اراده حبشه ته رهیسو خو په لار کې ابن دغنه ولیدي چې دغه ابن دغنه د عربو د یوې قبیلې مشر او رئیس وو او ویل، یا ابابکر! چیرې ځې؟ دررضی الله تعالی عنه وویل، حبشې ته ځم او د مسلمانانو تریخ او د تکالیفو ډک ژوند یې ورته بیان کړ. ابن دغنه وویل، یا والله! تا غوندې څوک باید د مکې څخه ونه وځي، ته کریم، شریف، د ښو اخلاقو خاوند یې. د ضعیف، غریب او میلمه عزت کوې، تا څنګه د مکې څخه باسي، بیرته درځه او ته زما په جوار او ساتنه کې یې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د دغه جوار په سبب بیرته را وګرځیدی، نو ځکه د لره هغه د حبشې د هجرت اجر او ثواب هم شته. کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده چې په مکه مکرمه کې مسلمانانو ته آزارونه او تکالیف ورکول کیږي او قریشو هم نه غوښتل چې دی رضی الله تعالی عنه د ابن دغنه په جو په جوار کې قران مجید ووایي نو د رضی الله تعالی عنه وویل یا والله ما ته دې هم هغه تکلیف راورسیږي کم چې نورو مسلمانانو ته ورسیږي بیرته یې هغه د ابن دغنه جوار ور رد کړی او د مسلمانانو سره یې یو ځای په آزارو او تکالیفو کې تریخ ژوند تیراوه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ډیرو فضائلو څخه یو فضیلت دا دی، محترمو وروڼو څرنګه چې فته پای ته ورسېده زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدين د سيرت په دوهمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وروڼو د دعا په امید ستاسې و دعا ته اړ